د سلوک په لارې چې کوم شیونه لازم او ضروری دي ایغو چې یو د اوراد او وظایفو پابندي ده انسان زندگی احوال او کیفیت خو بدلیږي همیشه په یو حالت باندې نه خدای با مسلسل دا کوشش کوي چې خپل زندگی چې استقامت راولي د اورادو وظایفو پابندي شوري کی چې کله سالک ته د اورادو وظایفو پابندي حاصل سي اوس په مرکبو چې ذکرو چې توجه برابر سي عام طور باندې سلیکینو دا ګیلای چې توجه مې نه برابرې حضرت صاحب لیکي چې جس بندې کو اوراد کی پابندی نصیب هو گئی فرحت قلب اس کی لونډي هي و خود به خود مل جائے گی لونډي په اردو چې وینځه ته وایي یو سړی د نکاح یو کو او یغه کورواله یو وینځه دا به چیرې زی موږ به اوس وینځه نه واخلو بل مثال به اخلو یو شزینه د یو ویر کې د مور وتویل چې دا مشایتا مشه یې غته ورکړه اوس الله پاک داسې طریقه جوړ کړل چې یو طالب سره یو سلیک سره یې نکاح وسو اوس چې د ویډ کې د په نکاح سره د مشه بچی رزي خدا بد کور ته رزي چې کله انسان ته استقامت حاصل سو نو فرحت قلب مطلب دا چې د به اوراد او وظایف او چې زړه لګیږي او بیا دا معمولی نه ګڼل چې سړی بس سرکري دی دغو اعمالو چې مخته تلک کوشش کول چې تا اول ورځ باندې بیعت کاوه اوراد او وظایف تک سرنګي کول اوسه هغه څه کوي نه ایغه نه خو کمزوري کوم مخکې خو مې ډېر ذوق او شوق اوس خو مې ذوق او شوق نه دا خو به ډېر لاندې راغلی دا خو نقصان خبره ده وای جی بالکل هغه څه کوم بیا دی نقصان خبره ده بیا دی نقصان خبره ده ته دې دغه خبره په تلاش شې ولې نه چې ما په اورادو وظایفو چې ترقی رایسی حضوری کیفیت استغفار هغه څه په مړزړه سره هغه په غفلت سره استغفار چې مخکې دی ویل خلی تعداد پوره کوي نه اوس خو بزړه ته ندمت حاصلي پښمني به حاصلي سلیک ته بدا کیفیت حاصلي که ګناهګار یم بیا زه یم من بو من گویم کی بودم سالها در رو در راه تو من گویم کی بودم سالها در راه تو هستم ا ګمراه کې اکنو رو برا آورده ام زه خو داسې نه وایم چې ډېر کلونه مې تیر کړو صفائی پرسائی تقوا زندگی مې تیر کړله زه خو هغه ګناهګار بنده یم چې نن مې سیخې لارې ته مخ راړولی اوس الله تا سره نوې نوې جوړه کوم تر اوسه رسې خو ما هغه استغفار هم قابل استغفار و چې کوم استغفار مې ویلی دي کوم درود و سلام مې ویلی دا کوم تلاوت مې کړی آ قابل استغفار و عجبه خبره ده چې موږ کله په کومې ورځې باندې بیعت کوو څرنګه تلاوت مو کوو اوس هغسې تلاوت دا کیفیت په کله حاصلیږي چې زه پروردګار ته قرآن تیروم دی انا اروي یا پروردګار ما ته کلام مجید تلاوت کوي او زه یارو دا کیفیت په کله حاصلیږي سالک شجری موسوی هوتا هی سالک چې کومه دا ایغه ونه غوندې مثال دا چې کوم ونه حضرت موسی علی السلام په کوهی توب دی شجر توبا د ته کومه جوه تسلی وا او ایغه مند انوارات او ایغه ونه نه आवाज رته د الله پاک تجلیات ټول ونه روشانه سالک نه دغه سی نو د خپل اوراد او وظایف چې مخته تلک کوشش کول پابندي استقامت خو به تا ته حاصلي او که استقامت ته نه دا پیدا کړای دی مطلب دا ده چې ته خو ډېر اله شاته پاتې اول اول خو به د استقامت حاصل کړی یغه نه بعد با استقامت نه بعد به د کیفیت کوشش کوي مراقبه حضور ما الله د دغه خبرې کوشش کول چې زړه نه غیر الله او کوزي د مرکبو چې وسوسه ختم سي دا پس ته ختميږي چې انسان زړه یو الله طرف ته سي یو الله طرف ته سي د دې پر وقوف قلبي د سترګو حفاظت کول نظر حفاظت کول زبې حفاظت کول خلکو سره اختلاط کم کول دنیا خبرو نه ځان کم خبرول امن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن خپل زړه دنیا چې ډوبېدل او دغه کیفیت حاصلول چې انسان غیر الله نه انقطاع راځي او رابطه شیخ یو ولهانه کیفیت حاصلول اول واری خو سړی سالک خبر نه چې په دغه لارې کې به سر ته میلاوېږي خو چې یو وری شیخ سره تعلق جوړ سو اوس د مینې محبت یو ولهانه کیفیتي تاسو موږ یو ملګری دی چې شیخ صحبت او مجلس ته به ته بیا به بار بار چې کومه ده په زبې باندې دا شعر ای لکای تو جواب هر سوال با تو مشکل حل شود به کیل و کال ای لکای تو جواب هر سوال او د ما شیخ د ما مرشد د تا ملاقات خو هر سوال او هر اشکال د پاره جواب ده بس چې تا ملاقات وسی ټول اشکالات ختم سی به تو مشکل حل شود به کیل و کال چې تا زیارت ما ته کله حاصل سی بیا بغیر د پوښتنې نه بغیر د سوال نه بغیر د جواب نه ما مشکلات حل سی سلیک داسې کیفیتی چې کله کور نه قدم اخلي او شیخ طرف ته متوجي به د شیخ انوارات ایخ جی نه محسوسوي خواجه بهودن بهودین نقشبند بخاری رحمه الله سید امیر کولال رحمه الله مجلس ته روان دا او په لارې باندې بس یو ذوق او شوق او مینه محبت تا په لارې باندې حضرت علی السلام سره ملاقات وسو ایغه ویل چې موږ تاسو سو مجلس راځي بار بار اخیری یوري د ټوپۍ ته ګوتې ور وړلې چې د قصبه طرف ته متوجه سي خود بیا هن کول چې کله اوره ورسېدو بیا سید امیر کولال رحمه الله فرمایل په لارې مند خضر علی السلام ته ځان طرف ته متوجه کېدلې ته خو نه متوجه کېدلې ایغ ځان طرف ته متوجه کولې ته نه متوجه کېدلې دوت ویل جی ځکه نه متوجه کېدل چې ما توجه دیان تا طرف ته ما هیزر خطه سره حیران پاتې سي دلته عبید الله بدیده د طبي مراد ده کنه یو شپه موږ ته ذکر مجلس چې خبره کوله ملګرو ډېر په شوق سره ویل عظیم کلی چې مو شیخ وو به به موږ ور طبي مراد نه عمر اډې نه ایغ جنہ برتللو سوره غلره ده به بل یو ګاډي چې به بل چې به بل چې به بنو تر ورسېدلو به به مبنو تب نه بیا چې کوم د عظیم کلی ته طریقه جوړول خپل شیخ صحبت او مجلس ویل پښو سفر به وي پښو تلک به پوچی خو ویل چې هغه کومې مجاهده خوند وی آنسته چې کله انسان ذکر کثیر کوي او توجه سره کوي خامخا به بې ټیمه بې وخته په زړه چې کومه د شیخ صحبت او مجلس تقاضا پیدا کیږي صحابه کرام رضوان الله اجمعین په بری چې رضی حضرت صاحب عشق رسول چې لیکلی دي چې دو با ځنه کسان به داسې چې د نبی اسلام مبارک کور مخ ته به انتظار کو چې کله به روزي چې زیارت ته حاصل سي شپه برغلی و دغه خبره تا د دغه کتابو سره مطالعه کوي عشق رسول عشق الهی موت کی تیاری با ادب با نصیب تصوف اصول چې کوم بنیادی کتابونه دی الله پاک چاته مکور کړی زندگیر نه تیر اصل لکانا لاړله بس لګوتو اوتله ډیر زر در تیرې هغه ورځ یاد ده چې اول دی ذکر اصول چې قدم ردا او سور ټیم تر باندې تیر څه کړی دی ترای دی پکار ده چې موږ زندگی چې پوخ معمولی دی تصوف اصول کتابو مطالعه کولو او ذکر او اسکار په باندې کول نو خپل کیفیت ته سړی په جیمه نه پرېږدي چې بس ما بیعت کړی ده نه روزانه دغه نوې نوې اراده کول چې ما نن بیعت وکړ نن مې نوې اراده وکړ زه ذکر او سلوک لارې باندې تلا کوم نن او دا خبره چیرې حضرت نواچوي دا ډېره غټه دوکه ده لوی خلک یې وخوړل چې سبا به داسې کوم د ښکار نه دې فارغ سم دا دې پوره کوم بیا به زه چې کوم د ذکر سلوک په لارې باندې دې مطلب دا ده چې ته نه کوې دا کار که ذکر سلوک کار کوي به نن او اوس نن او اوس بس رښتونه توبه او ولهانه جذبه هغه خلک چې کوم ان پړی او چې کله ولهانه جذبه او ته حاصل اصله به یو ته نوري نسبت حاصل سو ساين فتح علي خان فتومن په نام باندې مشهور دی ایغوال د ننبای ولا خبره چې خجه باقي بلا رحم الله د تسرنګ نسبت نصیب کړو دا ډېر خلک موږ تاسو هم دغه خبره ته تیار سو دې خبرې ته تیار سو چې نن نه په ښه اراده وکړو او والهانه ذکر کولو کوشش کوو چې کله ستړی او کله بې ارامه یې بیا خو ذکر وکړه مه پرېږدوه په دغه ورځ باندې خو د الله پاک خاص انعام او احساني الله پاک خو په دغه ورځ باندې خصوصي اکرام کولو کوشش کوي چې کله بنده په مجاهده کې ذکر کوي د الله پاک هر سړی په دې باندې پیری چې د پلانای ستړی د بیا هم مهنت کوي بیا خاص دعاګانې توجهات یا الله پاک او علیم او خبیر ذات ته چې کله ته ستړی په یغه ورځ باندې ویرد وظیفه نه پرېږدوي الله پاک ته پته لګیږي چې بنده به آرام ده خو ما غواړي بیا هم وظیفه کوي به خصوصي توجه د رحمت او د مهربانیانو کوي واخر دعوانا الحمدلله